كتمان الغيظ عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين من الحور العين ما شاء رواه الترمذي وأبو داود سهل ابن معاذ رضی الله تعالی عنه روایت کوي هغه له خپل پلار نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی من کذم غیظا چا چې کنټرول کړه خپله غصه چا چې پټه کړه خپله غصه وهو قادر علی ان ينفذه حال دا چې هغه قادر و په دې باندې چې د خپله غصه او قهر تنفیذ کړي نافذ یې کړي عمل ورباندې وکوي دعاه الله الله رب العزت به راوغواړي على رؤوس الخلائق د ټولو مخلوقاتو په مخ کې یوم القیامه په ورځ د قیامت حتی یخیره دا تر دې چې الله رب العزت به اختیار ورکړي ده ته من الحور العین ما شاء اختیار د حورو به ورکړي حورې به ورته ودروي ما شاء چې کوم رتنه غواړي او څوک تنه غواړي الله رب العزت به یې د هغې په نکاح کې ورکړي ورونه یو بل بد صفت چې په انسان کې وژل په انسان کې موجود دی او انسان د ډیرو هلاکتونو مصیبتونو سره مخ کوي د سلهاو مصیبتونو او ګناهونو سبب ګرځي هغه غیظ دی هغه غصه ده تاسو وګورئ په سلهاو ګناهونه دی غصې په وجه باندې کیږي دا څوک چې یو کس راپورته کیږي بل وهي په بل چا باندې ظلم کوي د خوښۍ نه کوي که د غصې نه غصه ورشي پلار ته غصه ورشي زوی ووهي ظلم ترې نه وشي میړه ته غصه ورشي ښځه ووهي میړه ته غصه ورشي ښځه طلاقه کړي خپل ټول ژوند او د خپل اولاد ژوند تباه کړي د څه په وجه باندې د غصې په وجه باندې قاتل را پورته کیږي قاتل چې کله قتل کوي په خندا کې قتل نه کوي د قاتل د قتل اقدام شروع کیږي د غصې نه دا چې مسلمانان وژني په دې وجه د غصې په وجه باندې دا چې یو امیر د مسلمانانو انحراف کوي یا خلق تبا کوي په څه وجه باندې د غصې په وجه باندې چې غصه ورغلي فلهذا ورونو غصه یو داسې مصیبت دی که دا مصیبت د انسان نه لرې شي او انسان یې علاج وکوي د هزارهاو ګناهونو نه انسان محفوظ پاتې کیږي په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مسلې علاج کوي ورونو غصه شریعت تا ته دا نه وایي چې غصه لرې که د ځانه په دې حدیث کې نبی علیه السلام دا نه دی ویلي چې غصه مه کوه نبی علیه السلام په دې حدیث کې د غصې علاج درکودلی دی د غصه د انسان فطرت دی فطرت کم شی چې د انسان په فطرت کې وي هغه لرې کیږي نه تهذیبیږي جوړیږي سیخیږي خو هغه لرې کیږي نه د انسان په د انسان سره تړلی یو فطرت او خصلت لوږه ده که ته هر څه چا باندې په قار چې چې وږی نه شي بیا هغه کولی شي ناممکنه ده خو ته انسان کولی شې چې دا تهذیب کړې چې دا لوږه چې کله هم وږی کېدې حلال خوره چې ګوره حرامو ته لاس ورنه وړې چې تږی شې ګوره شراب ونه څکې نو تهذیبېږي خو ختمېږي نه غصه هم داسې یو شی ده دا د انسان په فطرت کې ده انسان بې غصې نه وي ناممکنه ده په چا کې زیاته وي په چا کې کمه وي نو اسلام د تانه دا نه غواړي چې ته دا خصلت راواخله او ویې غورځوه بلکل بند که دا دا خانه بلکل بنده که دا ناممکنه ده انسان به خامخا غوسه کیږي نبی علیه السلام د دې علاج دا درته کوي چې د دې غصې علاج وکوه د دې غصې علاج څه دی هغه کتمان دی کتمان کتمان الغیظ خپله غصه پټول کزم دی کنټرولول من کظمه چا چې کنټرول کړه خپله غصه یعنی غصه به خامخا ته درځي که دغه انسان چې چاته غصه نه ورځي په اصل کې بیمار مریض دا غصه مصیبت نه دی دا یو رحمت دی د الله له طرف نه د کم سړي نه چې د غصې فطرت لاړ شي هغه انسان بېغیرته کیږي په آخره کې په هیڅ شي باندې غصه نه ورځي چې غصه ور نه شي اخره کې حتی حیواني ته په حیواناتو کې بیا یو ډېر د اوس حیوان دی چې هغې طرف ته ځي حتی په حیواناتو کې الله تبارک وتعالی غصه ایښې ده دا د انسان په د حتی انسان نه حیوان ناطق او غیر ناطق ناطق چې انسانان دي او غیر ناطق چې حیوانات دي په ټولو حیواناتو کې الله رب العزت د غصه فطرت ایښی دی د غصې صفت یې پکې ایښی دی د غصه ده چې انسان دې ته وداروي چې د خپلو حقوقو نه دفاع وکوي د خپل نه حریف نه حریم نه دفاع وکوي د چرګه چې غصه کیږي ولې غصه کیږي که دا غصه په هغې کې نه وای حریم نه دفاع نه شوی کولی لرم له مخې د سپی ولې غصه کیږي ولې دفاع کوي د یوه ځای نه حتی دومره دفاع کوي چې انسانان یې د حارس په شکل باندې د ځان حارس یې ګرځولی د ځان هغه یې ګرځولی پیردار یې ګرځولی ولې ځکه چې په سپي کې یو صفت شته دی چې سخت غوسه کیږي چې د غوسې وخت راشي نو دا غوسه شته په انسانانو کې هم شته په حیواناتو کې هم شته نبی علیه السلام تا نه دا نه غواړي چې دا لرې که دا به خامخا یي دا د انسان ضرورت دی دا غوسه چې غوسه چاته ور نشي هغه دفاع نشي کولی د خپلو د خپل حریم او د خپلو حقوقو نو نبی علیه السلام دلته وایي چې دا تهذیب کړه من کذب غیظا کله چې غوسه درته راغله د دین په خاطر باندې د شریعت په خاطر باندې نافذه یې کړه خو چې کله غصه درته راغله ستا د خپلو ذواتو د خپل ذاتیاتو په وجه باندې د خپل ذات په وجه باندې غصه درته راغله کذما نو هغه کنټرول کړه هغه پټه کړه بیا الله رب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر څو پر انسانان دې ته تشویق کړي ځکه چې دا کار په تشویق باندې کیږي نبی علیه السلام انعام ورته په دې دنیا کې اعلانوي چې خلکو خپل خپل غصه کنټرولوي چا چې خپل غصه کنټرول کړه په کم حالت کې کنټرول کړه په هغه حالت کې کنټرول کړه په هغه حالت کې پټه کړه وهو قادر علی ان ينفذه او دا په دې باندې قادر و چې د خپل غصه نافذ کړي تنفیذ کړي یو دا دی چې یو کس دی مشر دی تانه یا زیات قوت لري یا یو ګروپ کسان در باندې راغلل او ته تنها یې هغې سره ټولو سره ټوپک دی ته غیر مصلح یې او ښې بدې ردې درته وویل یو څو څپېړې هم کش کړې زړه دې ښه غواړي چې مقابله وکړي خو چې د هغې ټوپک ته ګورې بېرته غلی شي نو دا دا غوسه کنټرولول د الله دپاره نه دي د ټوپک د وجې نه دي که وغږېږې ولي دی او چې لاړ شي بیا وروسته ګرم ګرم کېږي چې ولا دغسې به یې کوم وبه یې کوم دوه چیرې به یې کوم هغه وخت کې ولې ته نه ډارېدې ځکه چې د هغې سره ټوپک و مسلمان نه نبی علیه السلام دا غواړي چې وهو قادر علی ينفذه په دې باندې قادر دی تا سره ټوپک دی ته مسلح یې تا سره مجاهدین ډاټسن در سره ډکه ده په لاره کې د چا سره معامله راغله موټر ټکر شو لاره بنده شوه ته کولی شې چې هغه انسان ووهې وډبوې ښه ځوانان در سره موجود دي خو دا غصه دې کنټرول کړه د الله په خاطر د کنټرول که چې الله درنه راضي شي د انسانانو باندې د ترحم په وجه د کنټرول کړه په ورځ د قیامت الله رب العزت نبی علیه السلام فرمایي چې په الله الله رب العزت په ورځ د قیامت داسې انسان راوغواړي علی رؤوس الخلائق د ټولو مخلوقاتو مخکې بیا به الله رب العزت غیر دغه حورونه کمې حورې چې انسان ته یو مسلمان ته هر مسلمان ته دوه دانې ورکول کیږي جنتي ته او شهید ته دوه اویا ورکول کیږي د شهید د دوه اویاو نه علاوه الله رب العزت به په قطار کې ورته حورې ودروي او الله رب العزت به ورته وایي چې په دې حورو کې اوس ځان دپاره خوښه کړه وجه یې څه ده وجه یې دا ده چې په فلان موقع او موقف باندې په ځمکه کې تا خپله غصه کنټرول کړې وه او قادر وي چې هغه دی تنفیز کړی وای په دې باندې قادر وي چې هغه دی سپک کړی وای هغه دی وهلی وای یو اقدام دی کړی وای خو د الله په خاطر دی خپله کنټرول خپله غصه کنټرول کړه نن درته په په دې خوشحالۍ کې یا نن درته په دې بدله کې حورې درکوم حور العین ورونو دا چې یو انسان خصوصا باغه هغه خلک چې زیات غوسه کیږي په هره ورځ دغسې یو غوسه کنټرولوي هره ورځ یې حوره وګټله په میاشت کې په کلونه کې سل ځلې زر ځلې غوسه شوی بیا هم د الله دپاره غوسه کنټرول کړي ګویا هغه انسان دپاره زر حورې نورې هم شته دي په یوه دنیا کې ورونه د دنیا د ښځو پسې څنګه ملاقونه ورپسې وهو دنیا مې ورپسې دا کړي چې یوه دانه را پیدا کړو په آخرت کې حور العین ورونه الله تعالی که توفیق راکړو حور العین دی ابن قیم جوزی رحمت الله علیه یو کتاب دی هادی الارواح الی بلاد الافراح هلته چې د حورو د حورو صفتونه وګورئ د حورو مواصفات چې وګورئ د انسان زړه د انسان د روح پرواز کوي چې یارب چې د اوس دی اخیستی دی د دې ځای نه کم صفات چې الله رب العزت د حورو بیان کړي دي هغه حورې درته الله رب العزت په هر موقف باندې درکوي نو خپله غوسه کنټرولول ورونه کله چې غوسه انسان ته ورشي په نورو احادیثو کې یو څو قدمونه یو څو خطوات دي چې باید هغه انسان نافذ کړي نبی علیه السلام په نور حدیث کې فرمایي دا ضرور هر چا ته ضرور د افغانانو ته د واجباتو نه ده چې په دې باندې عمل وکوي ځکه غصه یې بلکل د غصې کچ کچه یې دومره لوړه ده دومره لوړه ده چې توبه توبه نو الله دې تنه ساته پار شي کې غصه کیږي پار شي کې درې څلور شیان د نبی علیه السلام فرمایي چې کله غصه درغله چې کله غصه درغله اولنی شی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ځکه چې د غصه چای طرف نه ده د شیطان د طرف نه نبی علیه السلام فرمایي یو وخت کې دوه کسان سره غصه شول د نبی علیه السلام په مجلس کې نو نبی علیه السلام وفرمایل چې د شیطان غصه د شیطان د طرف نه یي تاسو وګورئ نبی علیه السلام وفرمایل تاسو وګورئ د دې غصه کېدونکي سړي سترګو ته وګوره سرې شوې وجه څه ده سور څه شي څه شي سور کیږي ور سور کیږي تاسو مخ ته وګورئ حرارت یې زیات شو تاسو دغه او دا جو ته وګورئ د رګونو ته رګونه یې وپړسېدل ولې ځکه په هغې کې ور ننوتو د شیطان ور دی دا پکې ننوتلو نو انسان سور شي سترګې راوپړسېږي او دا جرګونه یې راوپړسېږي نو نبی علیه السلام وایي چې د دې سړولو په خاطر باندې څو قدمونه دي یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا مو ویلې ولیکل غصه درغله په مجلس کې خبرې سره تیزې شوې جیک شه او د دې ځای نه حرکت وکوه د خپل موقف تغییر کړه په دې کې به د الله رب العزت څه حکمت وي خو اطبا دا وایي چې کله انسان خپل د فشار کله چې انسان غوسه کیږي د انسان فشار لوړیږي رفتار د وینې تیزیږي نو کله چې خپل انسان خپل خپل هیئت تغییر کړي د هیئت تغییر په وجه باندې هغه فشار راښکته کیږي نو په دې وجه باندې د انسان غوسه هم لږ کمه شي دریم یا څلورم شی اودس کول چې انسان زر لاړ شي اودس وکوي د ور ضد اوبه دي او حرارت د ور نه دی او د غوسه د شیطان نه ده نو د دې مړه کول په یو نیک کار باندې په اودس باندې څلورم خبره یا اخرنۍ خبره نبی علیه السلام ویلي دي لمونځ کول چې انسان لمونځ وکوي ورونو هوښیاران متل کوي وایي ډېر به داسې مواقف راشي چیرته به مې ډېر کم به داسې چې انسان په سکوت باندې پښیمانه شي چې کاش زه ساکت نه وای پاتې شوی کاش چوپ نه وای پاتې شوی داسې به ډېر کم موقع د انسان په ژوند کې راځي خو داسې ډېر ځله راځي چې انسان په دې باندې ارمان کوي چې کاش مو چې ما دا خبرې نه وای کړې یعنې کا بالعکس یعنی ډیر به کم داسې مواقف را پیدا شي چې انسان په هغې کې ووایي چې کاش چې زه غږېدلی وای کاش خبره د دې جواب مې ویلی وای دا ډیر کم راځي خو دا خبره د انسان په ژوند کې ډیره زیاته راځي چې انسان په دې باندې پښیمانه وي ارمان کوي چې کاش زه ساکت پاتې شوی وم دا راځي او که نه د هر انسان په انسان مثلا د تاسو ته د یوې خیمې او د یوې کوټې ژوند دی ښکلي ملګري دوستان رفیقان انسان دی په څه وجه باندې د ملګري په یوه تصرف باندې چې ستا په مقابل کې وکړي یا بې ادبي وکوله یا د شریعت مخالفت وکوله یا ستا خبره ونه منله انسان غوسه شي په دې غوسه کې یوه طریقه دا ده چې دا درې څلور خبرې وکوي سیده وځي کوټې نه کار څوک درته څوک شیطان دا وسوسه کوي چې والا اوس به خلک وایي چې تېنه وډار شي ودې وایي ووځې بهر ووځې چکر ووهې موقف سوړ شي واپس راشي هېڅ خبره نشته ده خو که د ده سره د دې خبرې سر ونیو دی درته یو څه وي تا ورته بل ویلی هان تر دې پورې د خولې نه د داسې خبرې وځي چې وروسته بیا ورته کتلی نشي سترګې د بیا ټیټي دا په انسان باندې راځي او که نه فلهذا علاج دی د د غصې علاج دا دی چې انسان چې کله هم چې کله هم انسان تلخ کلامی شروع کی باید دا موقف اختیار کړي چې مجلس باید پرېږدي نبی علیه السلام یو وخت کې د حدیث واروي چې کله هم غصه درتله متصور کوی دا نبی علیه السلام په یو مجلس کې تشریف فرماو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ور سره ناست یو کس راغی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره څه لانجه وه څه مسله یې وه هغه کس نه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ډېرې سپورې سپورې خبرې وکولې تریخې خبرې ورته وکولې بدې خبرې ورته وکولې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځان کنټرولولو کنټرولولو آخر نشو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم جواب ورکو د خبرې جواب یې په خبره باندې ورکو د غصې جواب یې په غصه باندې ورکو نبی علیه السلام رنګ مبارک سور شو او د مجلس نه ووتلو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پریشانه شو ورپسې راووتو چې یا رسول الله ولې مخکې ده ماته خبرې کولې په هغې وجه باندې ونه وتلې اوس چې ما خبرې شروع کړې ولې ووتلې نبي علیه السلام وویلې کله چې تا آروېدل هغه درته سپورې خبرې کولې د آسمانونو نه یوه ملایکه راغله ملایکه تا سره ولاړه وه د هغه سړي جواب د ملایکې ویلې چې هغه به یو څه ویلې ملایکې که به هغه لعنت ویلې ملایکې په هغه باندې لعنت ویلې که هغه تا ته بده خبره کوله ملایکې هغه ته بده خبره کوله خو کله چې تا خپل ژبه خلاصه کړه خوله دې خلاصه کړه ملایکه لاړه شیطان په ځای باندې راغی اوس ته یوه خبره کوي شیطان دوه درې نور هم در زده کوي په ذهن کې درته چې چې دا ورته وکوه نو چیرته چې شیطان یې هلته زه نه کښېنم کله هم چې غوسه کېږې پوه چې شیطان راغی غواړې د شیطان په ملایکه باندې بدل کې خوله دې چوپ کړه لا حول ولا قوت الا بالله وایه ځان کنټرول که ځان نه درنه کنټرولېږي موقف بدل که کوټې نه ووځه په مجلس کې مجلس نه ووځه په روانه یې یا تاخیر شه یا مخکې شه د ملګري نه تر څو پورې د موقف ختم شي چې ختم شي وروسته خپله هم تم پښیمانه کېږي هغه هم پښیمانه کېږي خامخا نو دا چې د پښیمانۍ نه وروسته تا دومره خبرې د خولې نه کړي چې بیا مخ نشي ورته اړولی بیا ورونو دا یو بل مصیبت هم راولي کله چې تلخ کلامي زیاته شي د انسان د خولې نه داسې خبرې ووځي چې بیا انسان د خپل وجدان نه او د بل سړي د مخ نه شرمیږي نو بیا انسان څه کوي انسان دې ته مجبور شي چې دې سړي سره قطع تعلق وکوي مرور شي ورسره خفه شي او دا بیا دومره غټه ګناه ده چې نبی علیه السلام فرمایي چې په یو حدیث شریف کې راځي چې هره دوشنبه او هره پنجشنبه په ورځ باندې ملایکې راځي د دې تېرو ورځو د دې تېرو ورځو نیک اعمال د انسان وړي الله دربار ته خو دغه دوو کسانو نیک اعمال د الله دربار ته نه ځي دلته په دې خاورو کې پاتې کیږي کم دوه مسلمانان چې په خپلو کې زړونه یې سره خفه وي نو څومره لویه ګناه ده چې ستا اعمال نه ځي کېدای شي میاشتې در باندې تېرې شي کېدای شي ورځ در باندې تېر شي نیک اعمال کوې الله طرف ته نه ځي په یو بل حدیث شریف کې راځي چا چې د یو مسلمان ورور سره د درې ورځو نه زیات بغض وساتلو قطع تعلق یې وساتلو بلا دلیل شرعي د انسان په داسې حالت کې مړ شو دا به جهنم ته ځي نورونو دا هر څه مشکل د کم ځای نه راپېښ شو مشکل د دغه ځای نه راپېښ شو چې په غوسه کې هم خپله غوسه کنټرول نه کړه د خبرې جواب هم په خبره باندې سره وویلې د کنځا جواب هم په کنځا سره وویلې د غوسې جواب هم په جواب سره وویلې آخر دغه اندازې ته شیطان ورسولو چې اوس مخ نشي وزه کولی سترګې نشو ملاوولای کار څه وغواړو نو قطع تعلق د درې ورځو نه نه بلکې د دې نه هم زیات شي نو الله رب العزت دې موږ او تاسو کې دا صفت را پیدا کړي چې خپله غصه کنټرول کړو او خپله غصه هغلته نافظه کړو تنفیذ یې کړو چېرته چې الله او رسول زموږ نه غوښتې ده چې د کفارو په خلاف باندې ده